دا باب دی د تفسیر د دې قول الله حضرت موسی علیه السلام او د فرعون واقع بیانوي وجاوزنا ببني اسرائیل البحر وجاوزنا او تیر کړه مونږه ببني اسرائیل بني اسرائیل بنی اسرائیل سره د موسی علیه الصلاۃ والسلام مونږه تیر کړو پس شیم تیر کړو البحر په دریاب موسی علیه السلام امسا باندې دریاب وو هغه کې لارې جوړې شوې دوی په تیر شو وجاوزنا تیر کړه مونږه بی بنی اسرائیل البحر بنی اسرائیل په دریاب دوی تیر شو فاتبعهم نو دا غوی پس رستو راغی فرعون و فرعون دا تاسو ویلو پرون کنه چې فاتبعهم یا فتبعهم دو قرات دی د دواړو یو معنا ده فاتبعهم نو دا غوی پسې رستو راغی سوک و پسې راغی فرعونو فرعون و جنوده و لخکر داغو اغا و پسې رستو راغل اغم په دریاب ورننه وتل الکه دا ولی موسی علیه السلام د دوی سره سبدی و وي بغيا د وجې د بغاوت او د سرکشۍ نه وعدوا او د وجې د ظلم او د زیاتی نه عدوا پرون تاسو ته ویلیو خو معنی درته کړی و خو نیم معنا په دې بل مخ کې و او نیم پاس په دې مخ کې ده و عدوا او په ظلم او زیاتی سره حتی تر دې پورې په دې دریاب کې روانو روانو اذا ادرکه الغرق غرق چې را لاندې کو فرعون لغرقېدلو په دریاب کې غرق شو خیر چې دی په غر کېدو کې راګیر شو دا یو څو غوپې ورکړې نو قال فرعون وی دقه وخت کې وی آمنتو ما ایمان راوړی دی انه لا اله الا الذي چې بېشکه نشته د معبود برحق لایق د عبادت مګر هغه الله دی آمنت به بنو اسرائیل چې ایمان راوړی دی په هغه باندې بنو اسرائیلو په هغه الله مې ایمان دی چې د هغه نه بغیر بل څوک لایق د عبادت نشته او په هغه باندې بنو اسرائیل ایمان راوړی دی په دغه الله مې ایمان دی و انا من المسلمین او زه د مسلمانانو نه دقه وخت کې فرعون ایمان راوړو خلک وی فرعون ایمان راوړی دی که نه دی راوړی عام خلک وی ایمان نه دی راوړی ځینې خلک وی فرعون ایمان راوړی دی ها ایمان راوړی دی خو داسې وخت کې راوړی چې دقه وخت کې بیا ایمان الله نه قبلی لکه چې یو سړی ځنکدن شي او د مرګ وخت که راشي که شپاړس ځله کلمه ووایي الله پاک هغه نه قبلوي نو ما وي ایمان یې راوړی و خو دغه ایمان دغه وخت کې الله دغه کوي نه دا خو دغه په وخت غوپې ورکولې عذاب شروع شو پکړ شروع شو دلته بیا الله ایمان نه قبلوي فالیوم نن ورځ ننجیک موږ به وغورځو بارته دا جوسه ستا دا بدن ستا د ننجیک معنا کوي نلقیک تا به موږ وغورځو علا نجوت من الارض هغه اوچته ځمکه لاندې دریابي دا کندی پاس چې دی بیا اوچتی قدم النبی صلی الله علیه وسلم راغی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام المدینه تا مدینه ته هجرت وک راغی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مدینه ته والیهود او یهود چې دی په مدینه کې تصوم یوم عاشوراء او وی بروجنی ولا د ورځې د عاشورې د محرم لسم تاریخ نه دی د عاشورا وی وليهود او يهود چې دي تصومو هغوی به روژه نیوله یوم عاشورا په ورځ د عاشورې رسول الله ته تپوس کوي لکه تاسو دا روژه ولې نیسئ په دې ورځ فقالو نو دوی ووي هذا یوم دا یو ورځ ده دا د عاشورې ظهر فيه موسی چې غالب شوی او پدې کې موسی علی فرعون په فرعون دا معلومه شو دا خبره چې موسی علی السلام ته الله نجات ورکو فرعون الله په دریاب کې غرق کو دا کوم ورځ وه دا د عاشورې ورځ وه د عاشورې درته به راشي رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي په دې ورځ کې الله تعالی په ډېرو خلکو نعمتونه کړي دي او په دې ورځ به الله تعالی آینده دپاره هم په ډېرو خلکو باندې دغه وکړي نعمتونه معلومه شو دا د وخلو او د ټکولو ورځ نه ده بلکې دا د الله په دې باندې په دې کې نعمتونه کړي دي نو حضرت موږ دا روژه ځکه نیسو چې په دې ورځ کې الله تعالی موسی علیه السلام ته نجات ورکړ او فرعون غرق فقال النبي صلی الله علیه وسلم وی خا د دی وجنه نیسه فقال النبي صلی الله علیه وسلم نو پیغمبر علیه السلام ویل اصحابه خپل ملګرو ته دغه وخت حکم امراغي چې انتم احق بموسی تاسو ډیر حقدار یې په تابعداري د موسی منهم د يهودونه د يهودونه خو مونږ ډیر زیات حقدار یو چې مونږ دغه تابعداري وکړو د دې وجه نه فصومو تاسو دغه ونیسئ روژه نیسئ دا سورت یونسو استاد صاحب د هغې نه فارغ شو اوس دته تفسیر شروع کوي د سورې هود نو دته وایي سورت هود دا تفسیر دی د سورت هود بسم الله الرحمن الرحیم وقال ابو میسره ویلی دی حضرت ابو میسره لوی مفسر دی د ابراهیم علی السلام بارک راضی کنه انه لحلیم اواه منیب انه یقینا د ابراهیم علی السلام لحلیم ډیر بردبارو وار پاره نه خطا کو صبرناکو او اواه دویم صفت دی اواه او دریم صفت دا دی منیب هر وخت کې الله ته رجوع کوونکی و انه لحلیم اواه منیب ابراهیم علیه السلام بردبارو او اواه اواه معنا به دته دیو کی رحم دله او دغه د منیب رجوع کوونکی الله ته که ستاسو خیال وي د اواه یو معنی د مخکې کړی و ډېر آه آه ویونکی دا سړي باندې چې بوج راشي آه آه ابراهیم علیه السلام باندې د الله خوف غالب و د دې وجې نه هر وخت به آه آه کول لیکن دلته دې معنی کوي رحمدله ټیک د دا معنی هم ده چې ستا تابعداري کړې وي مګر هغه خلکو کړې ده چې هغې کې دوه صفته دي یو دا دی چې ارازلونه په موږ کې بیکاره خلک ارازله خلک بیکاره ستا تابعداري چې کړې ده نو هغه خلکو کړې ده چې په موږ کې کم بیکاري دا کاریګر دا موچیان او دا جولاګان او دا ترکانان او دا حال دا دی چې دوی ته د دې قیمت معلوم نه او بادی الرأی ظاهر سوچ والا دی بس ظاهر پسې رو ها پسې منډي وای یو دی جوور سوچ والا جوور سوچ والا چې وړاندې ورست ورسو ته ګوري نه بادی الرأی ښکارا سوچ والا دی بچ سوینه باغې پسې منډي وای سوچ او فکر نشته دا خو د حضرت ابو میسره تفسیرو وقال مجاهدون ویلی دی امام مجاهد دا بل لوی مفسر دی تابعی واستوت علی الجودیه د نوح علی السلام کشته ادری دا علی الجودیه په جودی غر باندې نو دې تاسو ته د جودی معنی کوي جبل بالجزیره دا یو غر دی په جزیره د عربو کې هغه عمان سره دغلته نږدې دی دا مو شو وقال الحسن درې مفسر خی اول بو میسره شو بیا مجاهد شو وقال الحسن او ویلی دی حسن حضرت غالبا حضرت شعیب علیه الصلاۃ والسلام دی انک لانت الحلیم الرشید انک یقینا ته چې لانت الحلیم ته ډیر او سلی والای ډیر بردباری او الرشید ته ډیر پوی الکه دا خو کافر رال د فرعون صفات وک دا دغه کافر رال د پیغمبر صفات وک وای دا سرکوزی صفات نه کوي ټوکې و پورې کوي کله نا کله طالبانم وای چې کم طالب نه پويږي کنه او غلط سوالو کی وی یره لوی علامه ینو ستانه لوی علامه نشتا تعریف نی او پوره دغی خنداګانی نو دلته هم دوی د خپل پیغمبر پولټه او کی کوي الکه مونږ ته دا مکوي او دا مکوي او مال د سم لګوي او د سم لګوي او ناف او تول کې کمی مکوي او زیاتې مکوي دا سکه دا دا نن خرچونه به څوک پوره کوي او دا به کوي دا به کوي ته خو ډیر پوي او ډیر چې دی نو دغه اوسلې والی مطلب دا د خندا به پوره کوي یستهزئون به دوی څه کولی ټوکې کولی دا د پورې د نوح علیه السلام زمانه کې په ټوله دنیا باندې اوبه وې نو داسې اوبه وې چې الله اسمان ته وې راووروه او ځمکې ته وې راوخوټ کوه د اوبه راوخېچوه خو چې کله بیا د الله فیصله وشوه چې اوس دغه ختم شي طوفان نو ځمکې ته وایي چې ابلعي ماءکې د اوبه دې تېرې که اخلی امسی کی بند کا او به نور مرا وروا هذا یوم عصیب حضرت لوط علیہ السلام دی مل ملائکی دی د انسانانو په شکل ورته رالی دا خکلی خکلی الکانو پرنګ قوم راغون شو ته تاو شو ته چې دا الکان بوس مونږ ته راکې چې موږ وسره بدکاری وکړو د ډیر سوالونه وکړه وکړه وکړه نه کېدل نو حضرت لوط علی السلام د خلی نه وته چې ربا هاذا یوم عصیب دا خدا یو ورځ خو څنګه ورځ د عصیبونه د عصیبون معنا کوي شدیدون څه دی سخت ده لا جرم ان الله يعلم لا جرم یقینا نو معنا کوي بلا ولنا دا خبره یقیني ده نوح علیه السلام ته الله ویلیو چې عذاب راتلون کې دی کشته جوړه کا چې کشته جوړه کړه وی د عذاب د راتلو نه خدا ده چې ستا په کور کې د تنور نه دی چې د دین او بر اوته بس نه خدا دی چې عذاب راځي او خپل ملګری په دغه کې سره وا کشته کې چی ګوری وفارت تنور او جوش وه تنور او بته راو خټ کې دی وفارت تنور او جوش وه تنور یو معنی مونږ عامه کو چې د تنور نوم دقه تنور مراد دی چې دا مونږ او تاسو ته تنور وایو د حضرت نوح علی السلام تنور او هغه دغه معنا کوي وفارت انور و جوش وه تنور څه مطلب دی نبع الماء اوبته روخته اوبته روخته دا خو عام معنا کوي چې د تنور معنا هم دقه تنور ده لیکن ځنې مفسرین بل شان معنا کوي هم صحیح ده اکرمه صاحب شو یا نور شو وقال اکرمه او ویلی دی اکرمه چې تنور ستا وی دا تنور نه دی دا زمونږ د پښتنو تنور ستا وی وجه الارض د زمکه مخ رو را ده دی ټول زمکه نه د اوبر او خټ کې دی داسې رووته وفارت تنور او روخ روخټ کېده مخ د زمکه دا د ټول زمکه نه د وبد غش رووته باب دا یو بل باب دی الا انهم الا خبر شه انهم یقینا دا خلق شدی یسنون صدورهم دا تاووی خپل سینې سنا یسنی خپل معنا دا لکه رما یرمی را تاوول انهم یقینا دا خلق چې دي یسنون دوی را تاووی صدورهم خپل سینې سلا لیستخفو چې دوی ځان پټ کی منه د الله نه چې دوی ځان پټ کی د الله نه تاسو ته به د دې واقع بیان کی یو واقع دا ده چې کافرانو زدیان چې کله به رسول الله صلی الله علیه وسلم ولیدو دا سینې به داسې کړې دا سر به ښکته کړ په ځان به صادر واچو الکه ولی وایي چې الله هم نه ویني او پیغمبر هم نه ویني د پیغمبر سترګې را باندې نه لګي هسې نه چېرته د ده په لار روان شو نو دا د کافرو بیان دی لیکن امام بخاری رحمه الله به درته بل شان تفسیر وکړي دا مفسرینو کړی دی الا خبر شئ الکه ته سینه راتاو کې په ځان څادر واچې که ستا په زړه کې خبره یې په هغې هم الله خبر دی او که په دې خوله په خوله دې څه خبره یې په هغې هم الله خبر دی یعلم الله علم دی ما یسرون په هغه چې دوی یې پټ پټي و ما یعلنون او په هغه چې دوی یې ښکاره کوي ان الک دا لاسکه انه یقینا دا الله چې دی علیم ډیر زیات عالم دی به ذات صدور په هغه چې کم پسینو د خلکو کې دی وحاق وقال غیره دا خو اکرمه سیبو د یهیق سمانه ده د مضارع ده ینزلو حاق ماضی شو هغه دلته استعمال لی او یهیق مضارع شو دا په سوره فاطر کې دی انه لیئوس کفور کله چې دی خلکو ته معمولی مصیبت ورسی او دا راضی د دغه نه یا ایسا یی اسو د باب سمعن راضی نو امید کېدل وی دا جوړ دی من یا استو الک زن امید شما یا ایسا د عین د یعنی د الف زیر دی یا ایسا یی اسو ولا تأسى على القوم الكافرين وقال مجاهد امام مجاهد وی ولا تعصى معنا کیسه لا تحزن خفغان مکوا یسنون صدورهم داسې کی دا غونډې چې د پیغمبر دا خبره پکې نه ننوزي الله مو نه ویني وی ځکه دا کوي چې شک کن د دوی زړه کې شک دی و امتراء او د دوی څه د یقین نشته دی فی الحق په حق کې دا سینې ولې را غونډي کې لیستخفو منه چې دوی ځان پټ کړي د الله نه ان استطاعوا که د دوی طاقت وشي حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح قال حدثنا حجاج قال قال ابن جريج اخبرني محمد بن عباد بن جابر انه سمع ابن عباس رضي الله تعالى عنه یو دلته دی ریاضه یسنونه دا راځي د سنا یسنینا نه معنا دی راتاوول خو یو قرات بل چې عبد الله ابن عباس صاحب کو هغه بل شانته دی یسنونی زمون دغه کې خدا سي دی کنه چې یسنون صدورهم درې زور دی خدا قرات داسې دی چې یسنونی صدورهم یعنی دا دغه دی دا یی وسره ده قال عبدالله دا دغه وی دا راوی سوک دی محمد ابن عباد دی قال دا شاگرد وی چې سألته ما ته سوال وکړه د خپل استاد عبدالله ابن عباس نه عنه په باره د دې کې چې دا یس نونی صدورهم سمانا ده نو قال فقال عبد الله ابن عباس بو ویدا غ یو تفسیر کوي دا د مؤمنانو بارکه دی مؤمنان نه دي کله بدوی لاړل په خوا باندې کورونو کې او د سمات نو بار بتل موږ خپل شو واړو نو چې بار بلاړل نو په ډاګه بیا او د سمات نه کو وی الله ویني ملایکی هم وینی نو په ځان به صادر واچو دا زمیدار شو داس ماته په ځان صادر واچي دسه به چې کورواله به کو خکاره به نه کوي اسمان ولم ویني الله ویني نو په ځان به صادر واچو ټیک د چې صادر په ځان اچول دا خشه دی پرده کې دا کال پکار دی خو په دې را د شرع الله میونی ویني نو دا خبره صحیح نه ده صادر نه چې شپاړس صادر په ځان واچي او الله دې دغه کوي ویني نو حضرت محمد ابن عباد وی چې ما تاسو کو سوال مې وکړ د عبد الله ابن عباس نه په بار د آیات کې چې د دې څه مطلب دی چې دا خلک سینې را تاووي فقال عبدالله ابن عباس راته ووی چې اناس دا یو ډله و د مؤمنانو کانو یستحیون هغوی به شرم کو هغوی به حیا کوله ان یتخلو چې دوی په ډاګه کې او د سماعت یو کی ان یتخلو چې دوی په ډاګه کې او د سماعت یو کی ولی فیفزو الى السماء نو دوی بخکار شي اسمان والا ته الله به مو ویني و, و ان یجامع نساهم او بل حیا د دینه کوله چې دوی کوروالیو کې د خپل بیبیانو سره بربنډ هم دقه سي دا به وي چې دا نه کو بیا هم الله ویني فیفزو الی السماء نو دوی به ښکاره شي اسمان والا ته نو په ځان به څادر واچو چې پټ یو چې اسمان والا هم نه ویني نو دا دی الله پاک وی چې الا انهم یسنون صدورهم خبردار دا خلق را تاوی خپل سینه ځانونه پټای لیستخفو منه چې دوی ځان د الله نه پټ کی فنزل ذالک نو نازل شو دقه فیهم په بار د دوی کی نو وی د دې څه مطلب قال دا شاګرد وی چې سالته ما تاسو کده دنه عنها په بار د دې کې قلت یا نه نه دا دی قلت نو ما وته وی یا ابل عباس اے ابو العباس غالبا عبد الله سے خپل زوی ته د پلار نامه یې خېده عباس خو د عبدالله صاحب د پلار نامه ده خو بیا د عبدالله زوی شوی دی نو هغې ته هم عباس دغه کړی ده نو عبدالله ابن عباس ته به خلکو ابوالعباس وي ای ابوالعباسه ما تصنوني صدورهم څه مطلب دی د دې چې راتاویږي سینې د دوی د دې څه مطلب نو قال هغه راته ووی کان الرجل او به یو سړی یجامع امراته هغه به کوروالی کو د خپلې بیبي سره فیستحی هغه ته به شرم ته داسې نه به راته وکړه او یتخلا یا به په میدان کې او دسمات کو فیستحی نو د به حیا کوله داسې نه به راته وکړه فنزلت نو نازل شو دا چې الا انهم خبردار دا خلق چې دي تسنونی صدورهم راتاویږي سینې د دوی حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو قال قال ابن عباس خ قال عمر وی عمر ابن دینار قرأ ابن عباس اولست عبد الله ابن عباس علا انهم یسنون صدورهم چې دا خلک راتاووي خپل سینې علی په ما دا یې ماته ولوست نو چې راته راته نو بیا دې ځای ته رالل چې لیستخفو منه الا حین یستغشون حین یستغشون ثیابهم نو د یستغشون ثیابهم چې دوی ځان پټي په خپل جامو کې معنی کوي وقال غیره او ویلی دی بغیر د امر نه عن ابن عباس هغه روایت د عبد الله ابن عباس نه کوي د یستغشون معنا کوي یغطون رؤوسهم او وی پټی سرونه او د سماتی تکینی ځان باندې صادر واشي چې الله م نویني کوروالی کوي په ځان صادر واشي چې الله م نویني خا یغطون رؤوسهم سی ابهم کله چې لوط علیه صلوات و سلام ته ملمانه رالل نو سی ابهم هغه خپه کړی شو غمجن کړی شو بهم پاغوی تاسو به وایې حضرت ولې خپه شوې ملمانه دی راله د ملمنو پر راتلو ولې خپه شوې نو دی د هغې دغه کوي سوی سا ازنه بد شو ګمان د د بقومه په خپل قوم چې رب دا مې ملمانه رالل خوبصورت کسان دي اوس به مې قوم راشي او د دې به چې دینو د مطالبه به مانه کوي وضاق بهم ذرعا او راتنګ شو پاغوی باندې سینه ده ده ذرع دغه ته وی وازه ده راتنګ شو پدی باندې راتنګ شو دی پدی ملمنو باندې ذرعا پزړه کې سینه راتنګ شو چې خدای سبا کیږي په چا را تنګ شو بهم په هغوی معنی کوي بې اضیافه بقطع من الليل الله دغه ته وی لوط علی السلام ته چې د دې علاقې نه وځه خپل تا او تا خپل بچیو باسه بقطع من الليل په یو حصہ د شپې کې په یو ټوکړه د شپې د شپې په یو حصہ کې وځه دا قطعه معنا کو مونږ یو ټوکړه لیکن دی بل شان معنا کوي اکثر دی دا حضرت ابو عبیده نه دغه کوي بقطع من الليل پتیارې د شپې کې بقطع من الليل پتیارې د شپې کې بسواده پتوروالي د شپې کې وقال مجاهد امام مجاهد وی الیه انیب دق الله ته زه واپس کیږم معنی کوي ارجعو زه الله ته رجوع کوم وقال باب قوله دا باب دې د تفسیر د دې قول د الله وکان عرشه علی الماء نظمکا و ناسمانو الله و د الله عرش وکان عرشه او عرش د الله علی الماء په وبو باندې لاندې هوا وه بیا د پاسه اوبه وي داسې نه چې اوبو ته لاندې څه وو او هغه اوبه یې سارې کړې وي همداسې په هوا کې وي او بیا د اوبو د پاسه چې دی نو عرش دا نه چې عرش په اوبو پروت و خو مطلب دا دی د پاسه و لاندې هوا وه بیا چې دی نو اوبه وي او بیا د الله عرش و نه ځمکه وه او نه اسمان و بیا د هغې نه الله رستو دا دغه کړل اوری قال الله الله اوی مخاطبه بنده ته کوي بنده ته خرچه وکا چې زه پتا خرچه وکم ته په بل اولګوا زما په بنده اولګوا زه به پتا لګول وکم که تا زما په بنده باندې بندول وکړه زه به پتا بندول وکړم خ وقال يد الله ملأ دا الله لاس هغه ډک دی چا سره چې ارس ډیری کنه وای دا الله بلکه د پلانی لاس دغه دی ډک دی چا سره چې سنی وای لاس می خالی دی نو ید الله ملعا لاس د الله ډک دی یعنی هغه سره د هر قسم خزانی دی لا تغیزها نکمی دغلا نفقه خرچه الله دا غنم پیدا کوي دا جوار پیدا کوي دا هر څه پیدا کوي په دې باندې د الله خزانه نه کمیږي لا تغیزها نه کمی دی لا نفقت خرچه او دا د الله دا خرچ دی نو دا څنګه دی صحاء الليل والن صحاء الليل والنهار او دا روان دی د شپې او د ورځې صحا مونږ کوی بدون کې روان د الله دا نفقه او خرچه په خپل بندگانو د شپې او د ورځې روانه ده که پویږی پوی شه کنی وګوره وقال رسول الله وی چې اسمانونه او ځمکه چې الله پیدا کړو مخلوق نو سونه وخت شو د هغه وخت نه الله په خپل مخلوق باندې خرچه کوي کوي د شپې او د ورځې هر وخت لیکن دغه په خزانو کې څه کمی رانغی وقال رسول الله وی ارائیتم خبر را کې ماته ما انفق د هغه چې الله خرج کوي منذ خلق السماء والارض دا غ وخت نه چې الله پیدا ک اسمان او زمکه فانه لم یغز یقینا نه کم شوی ما فی یده هغه چې د الله په لاس کې دي وکان عرشه علی الماء او د الله عرش چې دی هغه څه وخت داسې او د اوبو د پاسه و بیده المیزان او د الله په لاس کې چې دی تله ده تله دا د الله په لاس کې ده تلې سره کله اکثر چې خلک شی ورکي نو په تلې ورکي کله کم او کله زیات د الله په لاس کې تله ده نو یا د تلې نه د عدل او د انصاف تله مراد ده یا مراد د تلې نه د انفاق تله ده د الله په لاس کې تله ده که چاله زیات ورکی زیات ورکی که چاله کم ورکی کم ورکی کله سختی راشي کله پراخی راشي دا انقلاب راوستون کې الله دی وبيده الميزان يخفض الله يخکته کوي و يرفع اوچته یې کله الله اوچته کوي هر څه ډېر ورکي تر اخره شي کله الله خکته کوي کمې راکړي ښه بیا دی اعتراکا خلق وی پیغمبر ته دا ته چې نن غړې وړې وې پیغمبر ته وی دا زمنګ دی بوتانو پسې ته بدره دی وی د دې وجې نه زمونږ دی بوتانو تا ته نقصان رسولی دی نو ځکه دی دماغ کار نه کوي اعتراکا تکلیف رسولی دی تا ته زمونږ دی بوتانو اعتراکا اصل کې دا دی عرا یعرو لکه دعا یدعو چاته تکلیف رسول نو بیا دا باب افتعال توخیجوي اعترا یعتری د دې معنی هم د تکلیف رسیدل نو وی اعتراک چې دی دا باب افتعال دی افتعال ته وزن باندې دی او مجرد د دې راځي عرا يعرو من عروته خلق وی عروته الک تکلیف می وتورسو ای اصبته تکلیف می وتورسو ومنه اوم د دین دی یعروه الک دا خلق بوته تکلیف ورسی خلک وی اعترانی ما ته تکلیف ورسو اسنګ دی وما من دابتن فی الارض الا آخذ بناسیتها په د ازمکه کې چې څومره زند سری دي د هر یو سیز د ټنډې ویخته نیون کې دی الله د هر یو سیز د ټنډې د ویختو نیون کې دی الله دا محاوره ده ښه څوک چې د چا تابعداري د هغه نه بغیر څه کولی نشي نو خلک وایي د پلاني د دغه د تندي ویښته د پلاني په لاس کې دي موجوده خلک وایي هلکه د پلاني چابي د پلاني لاس کې ده آخذن هغه نیونکی دی بناسیتها په هغه ویښتو د ټنډې د هغې د دې څه مطلب دی د هر یو شي ویښته د ټنډې الله نیولي دي نو د میږیانو ویښته خو نشته دی د مار ویښته خو نشته چې الله نیولي وی دا محاوره ده خدایم په خیر کې ای فی ملکه و سلطانه یعنی هر یو شی د الله په حکومت کې دی او داغه په اختیار کې دی خان خلکو پیغمبر پرې خو د وتبعو کل جبار عنید وتبعو امر کل جبار عنید او د خلکو تابعداري وکړه د کار د هر جابر عنید جابر معنی کوي ظالم متکبره عنید منا کوي سرکشه هر جابر سرکشه نو دا عنید منا کوي عنید یو ټکی دی دویم راضی عنود دا دویم ټکی دی او بل راضی عاند دا دریم ټکی دی دا درې ټکی دی د دې درې واړو معنی چې دنه واحدون یو ده سرکش جابر سرکش الکه چې جابر شو خو جابر مانم ظالم سرکشی کنه نو دا بیا وترست ولی عنید راغی نو دی وی وهو تاکید التجبر دا غ تاکید دی د جبر جبار متکبره نو بیا د هغې تاکید شو داسې متکبره عنیدون چې سرکش دی ښه ځای بس دی وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و صحبه